اے ایمان والو لا تتخذ الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا منی سے تاسو هغه خلق چې نیولې د تاسو دین هزوا ولعبا په ټوکو او په لوبو باندې چې تاسو دین پورې لوبې ټوکې کوي دغه خلق په دوستۍ باندې منی شي دا کم خلق دی من الذین اوتو الكتابا دا هغه خلق دی چې دوی ته کتاب ورکړی شوی دی تورات او انجیل ورته ورکړی شوی دی نو دې ستاسو دین پورې خندا کوي ټوکې کوي والکفارا او دا هغه خلک چې کافران دي کفارو نه مراد دی دی چې مشرکین دي اوتو الکتاب من قبلکم والکفار منی سیفی اولیاء په دوستۍ باندې دا ستاسو دوستان کېدی نه شي واتقوا الله الله نه ویریږي ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یئ مخکې آیاتونو کې مسلمانان منع کړی شو د کافرو د دوستۍ نه موالات نه منع کړی شو دې آیات کې یو خاص مؤثر عنوان باندې مؤمنان بیا منع کولی شي تاکید کولی شي د مسلمان په نظر کې د خپل مذهب نه زیات معظم او محترم بل شیز نشته نو مسلمان ته کولی شي دا خبره چې یهود او نصارا او مشرکین ستا په مذهب پورې خندا کوي ستا شعائر الله اذان پورې خندا کوي یهود نصارا مشرکین ستا دین پورې ستا بانک پورې خندا کوي او کم چې خاموش دي هغوی په دې خبرو باندې اظهار نفرت نه کوي بلکې خوشحالېږي نو د کافرانو د دې بېکاره حرکت د دې بېوقفتیا د حرکت په اورېدو باندې یو مسلمان هم چپ نشي پاتې کېدی او په چا کې چې غیرت ایماني وي نو هغه بیا د داسې قوم سره دوستانه تعلقات یو منټ لپاره هم برداشت کولی نه شي نو د دغه خلکو د کفر او د اسلام سره دشمنۍ نه غیر که صرف دې خبرې ته وکتل شي چې دی ستا په بانک پورې خندا کوي دی ستا د دین په کارونو پورې خندا کوي یا په کومه وجه باندې دې سره ته دوستانه تعلقات جوړوې بیا څنګه ورته دوستان وې بیا څنګه ورته نیکان وې دا دې نه نیکان دي نه دې دوستان دي واذا ناتیتم الى الصلاه هر کله چې تاسو مانځه لپاره اعلان کوئ آزان کوئ اتخذوها هزوا ولعبا نیسی دی آزان لره دا کافران هزوا ولعبا په لوبو توقو باندې دې پورې خندا کوي ذلك بأنهم قوم لا يعقلون دا په دې وجه باندې چې دا یو داسې قوم چې عقل نه لري دا بې عقله دي اذان پورې د خندا کوي نو د دې وجه دا ده چې دا بې عقله قوم دی کله چې اذان کیږي نو دا بې وقوفه خلک سوځي اور ته بل شي خندا کوي مسخرې کوي نو دا د دوی د بېوقوفتیا دلیل دی ځکه کلمات اذان دې کې د الله لویي بیانېږي د الله عظمت بیانېږي د الله یووالی بیانېږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت پکې بیانېږي چې پیغمبر علیه السلام په خپله د سابقه آسماني کتابونو مصدق لري تصدیق کوونکي دی منځ په تمامو عبادتونو کې اهمترین عبادت دی د الله بندگی پکې په اعلی درجه اعلی پیمانه کې موجود ده نو مانده طرف ته دعوت ورکېږي فلاح دارین طرف ته حی علی الفلاح د دواړو جهانو د کامیابۍ طرف ته پکې دعوت ورکېږي نو په دې څیزونو کې کومه د خندا خبره ده چې کافر په دې کې وخاندي د حق او د صداقت په آواز باندې خندا هغه کس کوي چې د هغه دل دماغ خراب وي د نیک او د بد تمیز پسې نه وي مدینه منوره کې یو عیسائی چې کله به په اذان کې دا خبره واورېدله چې اشهد ان محمد رسول الله نو دا چې هر سلیتو خو دا د حال مطابق دا خبيث الله سوزول دی اسلام دا الله ترقی ورکړه او دې د حسد په اور کې سوځېده اتفاقا دغه په کور کې یو ځل د شپې خادي مې اور راواغېسته یو بڅری کې نه پرېوته قصدن نه او د هغې نه ټول کور وسوځېده او دا خبیث په دنیا کې الله وسوځو چې په اذان پورې خندا کوله نو په دنیا کې د اور سزا خدای ورکړله ایره شو په خپل کور کې سوځېدلی دی د شپې په خوب اوده او اور پې ولګې زره زره شو خدای ختم حرقل کاذب دروغجن وسوځې همدې دروغجنو همدې الله پاک سوځولی دی بل څوک نه نو اذان پورې خندا مه کوه محمد رسول الله پورې خندا مه کوه کني دنیا کې به داسې سزا خدای درکړي چې تمام مخلوق به ترې عبرت واخلي یو په مکه مکرمه کې د مکې د فتح په ورځ باندې ماشومانو بان اورېدلی دی بلال د کعبې چت ته ختلی دی او پیغمبر علیه السلام ورته حکم کړی دی چې د کعبې په چت باندې بانک ووایه بلال هغه بلال دی چې د مکې خلکو به په توده ځمکه باندې په تودو کاڼو باندې سملو غټ کاڼي به یې د پاسه واچول چې خوځي نه شا به یې سوځېده چې کله غلبه د اسلام راله وی په دې مکه کې تا احد احد چغې د دې کافرو په مخ کې والي وي وخېږي د کعبې چت ته او په دغه ځای کې اذان شروع کړه وی چې چاپېره د مکې دې غرونو دا آواز را وکړنګو را وتمبېدو خلکو آواز واورېدو ماشومان خو چې څه واوري بس هغې پېښې کوي د پیغمبر علیه السلام او ملګري د مکې مکرمې پر یې غرونو کې روانو په ماشومانو لوبې کولې او په لوبو کې د باند پېښې کولې ماشومان ګڼو پیغمبر علیه السلام ملګري چې ور روانو چې دوی منډې کو تښتېدل پیغمبر علیه السلام یې راویني شي نو نوره تخته ده خو یو هوښیار ماشوم پکې لاس له راغی نو ورته یې تاسو څه وې یې بند نو ورته ووایه دا ماشوم ورته یې دا خو موږ ستاسو پېښې کولې دا ستاسو پېښې کولې نقل هم کوو وی اوایا وی خستا مخکې به ستا پېښې کوم وی اوکه نو ماشوم بانګ شروع کړ الله اکبر الله اکبر وچه اشهد ان لا اله الا الله لا راغ دا خو د دې عقیده نو چې الله یو دی دا چې کله کله وی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله پیغمبر علیہ السلام ته فزور وایا نبی په چغه وی چې اشهد اشهد ان لا اله الا الله وپسې اشهد ان محمد رسول الله دیم کله کله وی عقیده نو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دوه ځله غلی وته په زور وایا ته په زور ویږه دوه ځله په مزه مزه دوه ځله په زور زور او چې ټول باندې پوره کړ نو پیغمبر علیه السلام ولا د مینې نه په سټو کې نه اسرا کړ او ځا وی نظم اوس مې سب مسلمان کا نو پیغمبر علیه السلام مسلمان کړ او ماشومو خو د مکې مؤذن مقرر کړ د ده نوم د ابو محذوره د مکې مکرمې مؤذن مقرر شو نو دې دوه ځله اشهد ان لا اله الا الله په مزه وایي دوه ځله په زوره اشهد ان محمد رسول الله دوه ځله په مزه وایي دوه ځله په زوره وایي امام شافعي صاحب د ده په روایت باندې عمل کوي دې ته ترجیع وایي نو اذان د خندا شی نه دی که څوک خندا کوي نو ځان پورې دی وخاندي په یو کار باندې چې بنده خندا کوي نو یا خو د دې وجې کوي چې دغه کار د خندا قابل دی یا دا بنده د خندا قابل دی نو اول الله پاک د اذان صفت کړی دی چې اذان داسې څیز نه دی چې په دې پورې د څوک خندا وکړي او بیا اذان کول والا مؤذن دې په کوم حالت کې دی په دې باندې تنبیه ورکېږي چې دا کوم خلک ورپورې خندا کوي دا هم څه اخوا دېخوا ناپوهه نه وي اهل کتاب دي د شریعت دعوه کوي نو دې دې سوچ وکړي دې دې مسلمان تر ضد په څه کوي د مسلمان کوم د ګناه کار کړی چې دې ورپورې خاندي یو الله طرف ته رابلنه کوي وحده لا شریک لا شریک له او بیا د پیغمبر علیه السلام او دا کتاب قرآن د پخوانو کتابونو تصدیق کوي نو دوی ځان له دعوه ده آسماني کتاب کوي دی ولې په مسلمان پورې خاندي د اذان کې د مؤذن کې خو کوم صفات چې راغلي دي دا خو ستا د دین هم تصدیق کوونکي دي نو په اذان کې اجر او ثواب دی د خندا شی نه دی نو اذان چې اورې ښه په ادب ورته ودرېږه غوږ ورته کښېږده او کوم الفاظ چې مؤذن وایي نو په شوق او په محبت هغه الفاظ سم وایه نو په دې یو اذان به ستا په اورېدو څومره ثواب کېږي د یو اذان د اورېدو ثواب دی ووره الترغیب والترهیب د کتاب نوم دی جل نمبر ایک صفحه ایک سو پندرہ دې باندې یو روایت راوړی دی میمونه بی بی د پیغمبر علیه السلام بی بی ده رضی الله تعالی عنها دا فرمایي وایي په مسجد نبوي کې پیغمبر علیه السلام ودرېده د زنانو او د نارینو د صفونو په منځ کې قام بين صف الرجال والنساء فقال يا معشر النساء إذا سمعتن آذان هذا الحبشي وإقامته اے د زنانو ډلې چې کله تاسو د دې حبشي چې د بلال آسان وره اقامت یې وره فقلنا کما یقول دې چې څنګه وایي دقه تاسو وایي فإن لكن بكل حرف تاسو د پاره د هر یو حرف بدل باندې الف الف درجه دس لاک نیکه جوړیږي د یو حرف په بدل باندې الله تک لاک لے کے در کئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفا سے در قال عمر فهذا للنساء یا رسول اللہ دا ثوابنا خدا خدا دا پارا شو فما للرجال نو دا سلو دا پارا بسمرا ثواب کیگی د یو حرف په بدل باندې دس لاک لیکې زنانو ته ملاویږي سرو له بسی قال بعفان یا عمر اے عمر سرو له پاره د دې دشن ثواب کېږي سړی چې اذان ووري او د اذان جواب کوي نو دې سرو له زنانو په نسبت باندې دشن ثواب خزر دس لاک درجې دي نو سرو له پاره بیس لاک درجې دي اوس چېرته د اذان الفاظ هم شمېرلي دي چې تاسو د یو بانک په بدل باندې څونه ثواب حاصلولی شي نو عام اذان دا څلور وخته چې دی په دې کې ایک سو چیهتر حرفونه دي او د یو حرف په بدل باندې دس لاک درجې ملاوېږي نو د زنانو دپاره اوولس کروړه شپېته لاکه درجې دا په یو اذان جواب باندې زنانه چې اواز ووري نو چې څنګه مؤذن وي الله اکبر الله اکبر نو دا زنانه دې ورسره چې الله اکبر الله اکبر نو اوولس کروړه شپېته لاکه درجې یو زنانه ته په خپل کور کې په دې لږ ساعت کې ملاویږي او د سړو لپاره چې چلی نو دو کې چې ضرب ورکړي نو پینتیس کروڑ بیس لاک درجې به دې سړو ته ملاوېږي د عام اذان او د سهار په بانک کې خو کلمات زیات دي الصلاة خیر من النوم دا اذان فجر حرفونه دو سو اټ دي نو دو سو اټ لا چې دس لاک کې ضرب ورکړي نو بیس کروڑ اسی لاک درجې دا د زنانو لپاره دي د سهار اذان کې ووري او جواب ورکړي نو د زنانو لپاره شل کروڑ اتیا لکه درجې دي او د سړو لپاره توکې ضرب ورکړه نو اکتالیس کرو او ساټ لاک درجې دا د سار د بانک جواب باندې ملاوېږي خو چې څوک به ویښې کړي وده ولي جواب به څوک کوي مړي خو جواب نه کوي بیا چې قامت کېږي نو د قامت حرفونه دو سوه دي نو په دس لاس کې چې ضرب ورکړي نو بیس کرور درجې دا د زنانو لپاره دي او چالیس کرور درجې دا د نارینو لپاره دي ویړیا ثوابونه دي زنانه چې کور کې اذان ووري او دا جوابونه ورکړي اذان فجر کې زنانو لپاره بیس کروڑ اسی لاکھ او عام اذانونو کې ستره کروڑ او سات لاکھ درجې ثواب هم ملو شو خو دې نه پس چې کور کې کوم نارینه وي او هغوی ته داسې په نرمۍ باندې ووایي چې جومات ته لاړ شئ چې تاسو لمونځ وکړئ نو دا سړی چې په جومات کې لمونځ کوي او څونه اجر ثواب ملاوېږي دقومره اجر ثواب د زنانو لپاره دی کم سړی چې اذان کوي باقاعده اذان کوي او دی وفات شي نو د قیامت د ورځې پورې په قبر کې د عذاب نه به خدای بچ کړي مؤذن عذاب قبر نه بچي او د قیامت په ورځ چې په دې میدان حشر کې ګورې دی به دنګه غلی وي هسکه غلی د نورو نه به د ده ګردن اوچت وي دا به د ده د عزت نشاني وي او معارف الحدیث کې لیکلي دي چې په جماعت کې کوم سړی اذان کوي وایي د قیامت پر ورځ باندې د قبر نه چې پاتې وي دغه وخت به الله اکبر سبحان الله څومره ښکلې خبره ده چې قیامت پر ورځ باندې دا سړی پاتې هغه دی چې بانګ وایي نو چې دی دی چې ته جواب ورکوونکی یې په دنیا کې نو هلته به ته بیا جواب کوونکی پاتې نو اذان د الله د لوی اعلان دی نو دا د ټوکو شی نه دی څوک دې مور پورې خندا نه کوي او که چا خندا وکړه نو خدای به سخته سزا ورکوي الله د ټولو مسلمانانو کې د شعائر الله احترام او عظمت په دې زړه کې راولي ذلك بانهم قوم لا يعقلون دا په دې وجه چې دا یو داسې قوم دی چې عقل نه لري بې عقله دي قل یا اهل الکتاب او فرمائے پیغمبر علیہ السلام یا اہل الكتاب اے کتاب والو قل هل انبئکم آیا درت اخیما بشر من ذالک بدترین د دینا مصوبتا د جهت د بدلی عند الله د الله پنی د دین خراب بدلی والا در تخیم من لعنه الله هغه څوک چې الله په لعنت را لېږلی دی مسلمان په الله ایمان راوړی دی نو په دې مستقیم دی هغه کتاب چې د الله د طرفه نازل شوی دی مسلمان یې په صدق باندې په رښتیا باندې تصدیق کوي نو د مسلمان بل دقه لوی جرم دی دغه بدیله وایي د دې نه ډېره بدیله ته وښیم ډېره بدي هغه ده چې په چا الله لعنت رالیږلی دی الله پرې غضب کړی دی شکل یې ورته د خنځیر جوړ کړی دی د پیسو جوړ کړی دی دغه بدتر دی مسلمان خو بدتر نه دی نو د یهودیانو شکل بدل شوی دی الله چې خنځیران جوړ کړي دي بیزوګانې چې جوړ کړي دي په غضب یې اخته کړي دي بې حیا دي حرص د دنیا پکې دی د شیطان غلامی اختیار کړې ده نو که انصاف سره وکتی شي نو بدترین مخلوق گمراه ترین خلق همدا یهود او دوی د خندا قابل دي دوی په مسلمان پورې خان دي من لعنه الله هغه څوک چې الله پې لعنت را لېږلی دی وغضب علیه الله پې غضب را لېږلی دی وجعل منهم القردة والخنازير او الله ګرځولي دي جوړ کړي دي د دوی نه القردتا شادوګان بزوګان والخنازیر او خنزیران یې چې جوړ کړي دي وعبد الطاغوت او هغه څوک چې عبادت یې د شیطان کړی بندګي د شیطان کړې ده اسلام پورې او شعائر اسلام پورې خندا کوله مسلمانو مسلمانانو پورې به ټوکې مسخرې کولې او چې پیغمبر علیه السلام ته یا مخلص مسلمان ته مخامخ به شو نو د منافقت خندا به وکړله او بیا به مسلمان ته چاپلوسي شروع کړله زه مسلمان یم حال دا دی چې یو منټ لپاره مسلمان نه دی راغلی او مسلمان د دې مجلس ته نه دی تللی د پیغمبر علیه السلام ښکلی وعظ او نصیحت پې اثر ونه کړ نو صرف زباني اسلام اسلام په دې دې خدای له دوکه ورکوي نه ځان له دوکه ورکوي ځکه الله عالم الغیب والشهاده په پټو په ښکارو باندې الله خبر دی نو د ده دا حرکات د ده دا دوکه او فریب الله نه پټېدلی نه شي وإذا جاءوكم قالوا آمنا هر کله چې دوی راشي تاسو ته قالوا آمنا نو دوی وایي من ایمان راوړی دی وقد دخلوا بالکفر په تحقیق سره دوی داخل شوي دي دې مجلس په حالت د کفر کې حال دار چې کافر راغلی وهم قد خرجوا به او په کفر سره واپس تللی دي واپس شو د کفر سره کافر راغی او کافر لاړ والله اعلم بما كانوا يكتمون الله خبردار دی بما پاغس كانوا يكتمون چې دې پګړه کې پټای کفر یې پګړه کې پټ ساتلې الله خبر دی چې کافر راغی کافر لاړ فل اسم د ګناه په کار والعدوان او په ظلم باندې واکلهم السحت او خوراک کوي دوی د حرامو په دې به ویني اسم او عدوان د اسم نه مراد هغه ګناه ده چې صرف د ذات پورې تعلق لري او د عدوان نه مراد هغه ګناه ده چې اثر یې بل ته رسي متعدي ده یعنې د دې خلکو حال داسې دی چې ډېر شوق او رغبت سره هر قسم د ګناه کار ته ورځي که د دغې ګناه اثر د ده ذات پورې محدود وي او که نورو خلکو ته متعدي کېږي نو د دې خلکو اخلاقي حالات دغه دی چې د ګناه په کار ورځي او حرام خواره هم دي ولې نه منې کوي دوی لره درویشان د دوی پیران د دوی یې ولې نه منې کوي والاحبارو او عالمان د دوی یې ولې نه منې کوي عن قولهم الاسم د ګناه د کار نه واکلهم السحتا او دا حرام خوړل دی ولې نه منې کوي لبئس ما كانوا يصنعون ډېر ناکاره دی هغه کار چې دوی یې کوي یو قوم چې الله تبا کوي نو عوام یې نافرمان شي ګناهګار شي او خواص لدی هغه پیران لدی او عالمان هغه ګونګا شیطان شي مسله نه بیانوي نو د بني اسرائیلو دا حال عموما د دنیا د شهوت په کارونو کې د لذت په کارونو کې بوخت د الله عظمت او جلال به ایر کړو دې کې چې کوم پیران دي کوم پکې عالمان دي امر بالمعروف نهی عن المنکر دغه ډیوټي پرې کړه نو د دنیا په لالچ کې د عوامو نه دغه مشران روان دي نو ربانی دا د یهودو پیران او درویشان دي او احبار د عالمان دي نو چې د دوی د مشرانو دا حال شو نو عوام دا شو حال وقالت اليهود يد الله مغلوله وای يهوديان يد الله مغلوله لا الله تړلې شوې دي پیغمبر علیه السلام قرآن پاک کې د زکات او د صدقاتو بیان وکړ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الله له بسوق قرض ورکی او قرض حسن په صحیح طریقه باندې خیر خیرات ته څوک بکوي نو دې يهوديانو چې دا وورېدل وی من یق... من ذا الذي يقرض الله څوک به الله له قرض وی الله فقیر شو غریب شو زمونږ نه قرض غواړي مونږ مالدار یو الله غریب شو دی ولې دی دی یقین نو چې خدای غریب دی خو په الله پورې په رسول الله پورې په قرآن پورې خندا کوله ټوکې کولې نو ځکه وایي الله غریب دی او ما نه قرض غواړي نو دی به ان الله فقیر ونحن اغنیا الله فقیر دی او موږ مالدار یو نو د دوی دا ذهن خدای مسخ کړی دی دی په خدای پورن ټوکې کوي د الله مرتبه د دوی په ذهن کې د یو معمولي انسان په شان کې هم پاتې نه شوه یو معمولي انسان چې په خولې څپېړه در کولی شي د هغه مخکې خدا نه چې تقوار یو مالدار د هغه مخکې دا نه دی نو په خدای باره کې دا وی چې الله فقیر دی یا وایي ید الله مغلوله د الله لاسونه تړلي دي يد الله مغلوله لدي يوم مطلب خدايتي ان الله فقير الله فقير لي يا دا يا الله تنگدستر تنگدست يد الله مغلوله تنگدستر خزانه کې وسره سپاتې لري یا دا مطلب چې الله بخیل دي شوم نه موږ له سره راکړي لاسونه تړلي نو دا ټولې کلمې د کفر دي نو دا خراب خلک دي دی په الله پورې دا سپکې خبرې کوي او دې خلکو به وي نحن ابناء الله موږ د خدای زامن یو و احباؤه من د الله دوستان یو نو بیا وایي ید الله مغلوله موږ یې زامن یو موږ یې دوستان یو او په موږ یې لاسونه تړلي دي موږ له څه نه راکوي دا ولې پیغمبر علیه السلام او د ده ملګري په دنیا کې زیاتېږي فتوحات ورته را روان دي وایي ګوره دوی له یې ورکوي او موږ له یې لاسونه تړلي دي زمینی فتوحات اسماني برکات دا په مسلمانانو راځي او موږ د الله دوستان موږ له نه راکوي نو دا په موږ باندې ولې لاس تړلی دی نو دا الله لاسونه تړلي نه دي دا بېوقوف دي د دوی د خپل بېوقوفتیا په وجه د دوی د ګمراهۍ په وجه الله په دوی کمې راوستلی وقالت اليهود يد الله مغلولا وای يهوديان لا سن لا الله تلوي غلت ايديهم د دوی لاسونه دې وتړل شي دا د دعا پرنګ کې پیشنګوئی ده دا بخیلان دي او نور هم بخیلان شي ولعنو بما قالو فلانت کړی شوي دي دوی په سبب د وینا د دوی دا الله په باره کې ګستاخانه الفاظ ویلي دي په دې لعنتیان دي بل یداه مبسوطتان بلکې دواړه لاسونه د الله مبسوطتان کولو دي او فراخه دي دواړه لاسونه د الله فراخه دي لاس د الله زمونږ د لاسو په شان کې نه دي که چېرته په آیات کې په حدیث کې لاس ذکر شي د الله مخ ذکر شي قدم ذکر شي نو دا به الله ته سپارو زمن په شان کې لاس پې مخ وغیره نه لري څنګه چې د الله د ذات سره مناسب دي د الله د شان سره مناسب دي هغه سبوي منګه په کوئی ګناه دا متشابهات دي او په دې باندې موږ کوی ګناه الله لپاره لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له د الله سره شریک نشته مثل او مثال ورته نشته او دغه ځای پورې د بنده ذهن رسېدی نشي اے بر طرف خیال و قیاس و گمان و وہم و دے ہر کے گفت اند شنے دے مخان رہے دفتر تمام گشت و پایان رسید عمر ما ہم چنان در اول وصفے تو مان رہے نو الله د بنده د عقل نه د فکر نه د خیال نه د قیاس نه د ګمان نه بالا تر دی بنده وسره چیرې نشي نو په دې مل نه پیږو دا به الله ته وسپارو لیکي وی دواړه لاسونه مراد څه شی دی وی مراد یو د مهربانۍ لاس دی او بل ته د قهر او د غضب لاس دی نو په مسلمانانو باندې د مهربانۍ لاس یې پراخه دی او په دې یهودیانو باندې د قهر لاس پراخه دی وليزيدن كثيرا منهم ما, ما أنزل إليك من ربك وليزيدن خامخا ډېر به کې كثيرا منهم دير لدي كتابيان لپاره ما اغا قرآن انزل اليك من ربك چې نازل شوی د تا ته ستا د رب د طرف نه دا قرآن ولا زیاتی شو دې کتابیان له طغیانا و کفرا شرارت او انکار د دوی زیاتوي چې څومره قرآن نازلېږي په دې باندې د حسد اور بلیږي نو د قرآن نازلېدو سره د دې طغیان او کفر زیاتېږي والقینا بینهم العداوة والبغضاء او منګه اچولې دې بینهم د دې په منځ کې العداوة دشمني والبغضاء او بغض الى یوم القیامه د قیامت تر دې پورې د یهودو نصاراو کې خپلو کې بغض او حسد شته د قیامت د ورځې پورې کلما اوقدو نارا للحرب هر کله چې دوی بلکې اور د جنګ لپاره د مسلمان خلاف د جنګ لپاره اور بلکې اطفأها الله الله هغه اور مړ کړي ویسعون فی الارض فسادا دی کوشش کوي په ځمکه کې د فساد والله لا يحب المفسدين الله محبت نکي د فسادیانو سره کمه پوری چې مسلمان په صحیح طریقه باندې مسلمان نه په شریعت باندې پابند نه کافر که هر څومره اور بلې د جنگ کامیاب بنشي ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل او کچره دی قائم کړی وی تورات او انجیل لرا په صحیح معنو کې تورات انجیل باندې ایمان راوړی وی وما انزل الیهم من ربهم او په هغه قران ایمان راوړی وی چې دوی ته نازل شوی د دوی د رب د طرف نه تورات انجیل با علی صحیح معنو کې منل کېږي چې قران او منل شي چې قران یې منل نو تورات انجیل یې منل لري لکه د قرآن صداقت خو په انجیل او په تورات کې شته نو چې دې ټول انجیل ومني خو د قرآن باره کې دغه یو آیات د انجیل نه مني نو د انجیل څو منه د تورات څو منه لأکلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم خامخا به دوی خوراک کړو من فوقهم د برنه د برنه به الله اسباب د رزق پیدا کړی وي ومن تحت أرجلهم او لاندې د پښو د دوی نه زمیني برکات به هم ورته راغلی وي اسماني برکات به هم ورته راغلی وي او دا ذلت او بدحالي دا به ختمه شوې وي منهم امة مقتصدة بعضې د دې کتابیانو نه یو امت مقتصده درمیانه خلک دي اعتدال کې روان زیاتې هم نه کوي کمې هم نه کوي لکه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه او د حبشو بادشاه نجاشي وکثیر منهم ساء ما یعملون او ډیر د دینه ساء ناکار دي ما هغه یعملون چې دوی عمل کوي ډیر پکې ناکار عمل والا دي سبحان ربك رب العزة عما يصفون